پته لګي چې حکمین داسي چې هغه لګي رجلین مکلفین عارفین بالجمع او تفریق او پوی چې خزه خاون په سې او زکیږي او په سجدا کیږي مس کې توړ سره سر راځي او مس کې جوړ سره سر راځي دا څنګه چې تاسو ولګي چې غشته سم یشته ول روانه کی الله حکم لفظ ذکر کا حکم کم سے کم سړی مکلف مسلم عادل عاقل او معاشره باندې پوهه چې خزه خاون پسې جوړیږي او پسر وانیږي الله وی کده دی اراده ای او چې د دې اراده دای چې دواړه خو جنگ او چې دا خزه پری دي سره نو بیا الله د کوم نه جوړ راولي کدی کې د یو اراده خرابې یا د بل اراده خرابې نه چې کله د دې اراده خرابې نو الله تعالی جوړا غزه راولي چې کوم ځای کې د اصلاح کوشش دی کی نو د اصلاح اراده ده چې دی نرم نرم خبرې وکړي که بعض ټیم کې دروغ ته ضرورت راشي په صلح کې نو صلح کې دروغ هم کې استعمال هغه ته د دې خبيان کې د داغه خبيان کې ست طریقه باندې یو ځای کې ان یریدا کچری دا دواړه اراده لري اصلاحا د اصلاحم بین الزوجین فمس د خزه د خاون کې یوفق الله الله تعالی به جوړ راولي یو ځایواله براولي بینهما په مز د خزې د خاون کې ان الله کان علیما خبیرا ان الله یقینا د الله تعالی ان الله کان یقینا د الله تعالی علیما علم والا خبیره خبردار د خپل علم مطابق هغه دا طریقه وځه کړه د خزي خاوند د اصلاح لپاره دانی په ګرځول چې راشي خاوند په سیده لړ شي بسل ته جګړه جوړه تر زغره په تر زغره نه ټول راشي نو بس یو کس دلته لړ شي او غي ته ټلیفون کې وای تاسو یو کس دا خبرو شي مسکی ولا اکبر ولا ملکا ولا نبيا ولا وليا مولو کې شرک وای مغټ شرک وای مو سره ملائکه شرک وای من نبی مو ولی ولا تشرکو مشرک وای په ذات او صفات نه په ذات کې نه په صفات کې به دې الله تعالی سره شیان اس شی لا نبی ولا ملکا مقرب ولا عیسی دا ټول ته ولیکي هیڅ شی باندې شریک وبالوالدین واحسنوا بالوالدین احسانا وبالوالدین احسان کوي مور پلار سره احسانا احسان احسنوا وترو بس او مور پلار سره احسان هغه ده چې هغه سره خبره په نرمه اوف کتري وته ونشي خبرې وسره په نغمه ونشي وشي راټل نشي دای خدمت کول شي هغه په مخ کې سړی نیغ نیغ نه ګرځي واحفظ لهما جناح الظل من الرحمه وکر رب دعاګانې وتوشي وکر رب ارحمهما کما ربياني صغيره پنځو وجو سره الله جل جلاله د احسان پنځه طریقې پنځه لسمه سپاره کې ذکر کړي دی راوشي وبالوالدین احسان کوي مور بلار سره احسان احسان وبذل قربا او احسان کوي ذل قربا خاوندانو د رشتہ دار سره نو قربا واحسنو بذل قربا واحسنو احسان کوي بذل قربا د رشتہ دارو سره بالکل والفعل کله نه کله ټلیفون په پو ماسی سره بالفعل دغه سره امداد نصرت معاونت دا نه چې جګړو کې ته خوشاله دا الله حکمونه دي ولی یتاما او احسان کوا د یتیمانانو سره یتاما جمع د یتیم ده یتیم هغه ته وی چې نه بالغ ابلار او قات شوی ناغه سره یتیم ده خو اخلاق داغه د مال خیال ساتل داغه د عزت خیال ساتل ا قریبی رشتہ داری ک پردی خو چې پلار مړی انا بالغ یو سره احسان والمساکین او د مسکینانو سره مساکین جمع مسکین دا چې دومره مالونه وسرنی چې ضرورت برابر شي او مسکین انزامت ربا خارو سره لګیدل مطلب دا دی انتهایی غریب والمساکین او د غریبانو سره والجار ذل قربا والجار یو احسان کوا گاونډي سره احسن الجار احسان کوا گاونډي سره ذل قربا چې خاوند رشتہ دار دی نه د ډبل حق یو جار دی گاونډي دی د گاونډي توپ حق او بل ذل قربا دی رشتہ دار دی خاوند رشتہ دار دی نو ډبل حق شو والجار یو احسان کوا گاونډي سره الجنوب چې پردې دی اجنبي ناغه سره مې آسان هغه پکار دی جاری الجنب او چا د جاری قربان مراد جاری کری واسطه او احسان کوي الجا والجاری ذل قربا هغه گاونډي نږدې سره بالکل په گاوند دی نو که سړی ګاډي کې رواني په کورسه سره خواني دا د اړخ گاونډي دی جاز کې رواني وسره کو سکول کې دی دا خوا کې وسر ناس ته پټه په مدرسه کې دی کور کې سړی د خاوند وسره خزر که خزر نو هغه سره خاوند اړخ کې نو بس هر ځای کې چې دی او تاسو سره طرف کې او ملګرتیا کې او پند علم کې دی بل څه کې دی بل څه کې هغه سره احسان وصاحب احسان کوا بالجنب غاړه خپل سره وابن السبيل او احسان کوا د مسافر سره ابن زوی ته سبیل لار د لارې زوی نو لارې زوی څوک د مسافر دی مجازن وته ابن السبيل وي ته کوم خپل وطن لري په سفر کې اختی او بو ولا راواله روټه ولا راواله خیال ولا وسات او بل ساروی دي الادميين والبهائم او که عام آزاد انسانان ستانو کر دې چا کر دې په کیمرا چې ته مالک یا د سټ مالک لکه غلام شي یا خدمت ته لید خدمت مالک لکه نوکر شي یا ساروی دې پاتې اخلي سورلی پکې متکبرا بالفعل چې فعل سره تکبر کوي لاسونه راو کوي لاسونه وي تکبر بالفعل او فخورا خلو دزمار ته چې په خلې لوی لوی کوي متکبرا بالکل فخور سوغړ والا ما دا کړی ما غ کړی نو تکبر بل فعل هغه مختال شو چې چال سره تکبري پکې ان الله لا يحب يقينا الله تعالی نه خوخي من اغسو کان مختالن چې وی تکبر کوونکې خپل چال سره فخورن تکبر کوونکې خبرو سره فخر کوونکې الذين كسان يبخلون چې دی بخل کوي بالحقوق الواجبه خزي حق ته نور کوي نور حق ته نور کوي ځا الله حق دې زکات نور کوي ويأمرون الناس او دی حکم کوي خلق ته بالبخل په بخل سرا ويكتمون او دی پټي ما غسو ما علم هغه هدایت ويكتمون دي پټي ما غسو آتاهم الله چې ورکړي دي الله جل جلاله دوی ته من فضله د فضل خپلنا د علم خپلنا لکتابو کې یو صفات د نبی له صلوات والسلام حق صفات به پټول د دې پیغمبر د حقانیت او د پته و د قران د حقانیت او د پته و اهل کتابو کې هم دا شی وو واعتدنا الله تعالی وي مونږ تیار کړي چې دا کافر صفات دي بخل کول او دا غرنګي د حق خبره پټول نو د دې ورپسې د کافر سزا ذکر کړي دا صفات د کافرانو ولا یؤمنون بالله د منافقانو تذکرہ ده ولا یؤمنون بالله او دی ایمان نه وروړي الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه پر ذخیره باندې نو دې تولی کې دا د شیطان ملګری دي سا کی ضمیر شیطان ته راځي کې فسا الشیطانو قرینا سنا کار د شیطان په اعتبار د ملګرتیا کوم ملګری چې اور ته دي ته به سره دي و من یکون الشیطان واسوک چې شدا غدب له دا غدب و من او من او اسوک یکون الشیطان او چې شیطان له داغه د پارا قرینا مقارنا ملګری فسا الشیطان قرینا فسا سنا کار د شیطان قرینا په اعتبار د ملګرتیا و ما ذا علیہم زجر دی الله وی سشي تور خرچي کوي هر څه کوي نو که صرف پزله نه ویلې چې مونږ ایمان راوړې خبر ختم هر څه به بځای شي خو د لغوندې خبرې د وجې ارس خراب خرچې هم بې ځایه هر شی تبا او برباد پیسې لړې هیڅ فایده نه و ما ذا اوس شوی دی علیهم په دی باندې او سب شو په دی باندې و ما ذا علیهم او سب شو دی باندې لو امنو بالله کچر دی ایمان راولوي الله تعالی باندې لا یظلم دی لاندې ولیکي بزیادت السیئات و نقص الحسنات بزیادت السیئات چې چاله ګناه سیوا کې نه کړي وروي ته بي و نقص الحسنات نون غټ قاف او صاد نو کسراولي د چانه کوي بزیادت السیئات و نقص الحسنات ظلم نه کوي الله لا یظلم ولا نلقي ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره فاندازه د ذره و ان تکو کچریوی د ذره و ان تکونی ذره ذره کی زمير راځي کې تکو کې زمي راځي کې زری ته او بیا دا خبره کړه زره نیکی او که زره ګنای نو دا به ځای کېږي نه و ان تکو کچری وی دا زرا حسنتن نیکی یو ضعیف ها دو چن بکی الله تعالی دی لرا دو چند کی الى عشر الى سبع مئه الى غیر حساب لس چند به کی وسو چند به کی اخلاص مطابق بغیر حساب به کی دلته الله تعالی مضاعفت ذکر کړي بعضی کې لز ذکر کړي بعضی کې وسو ذکر درې مې سپاره کې او بعضی ځای کې بغیر حساب او بل ځکه الله فرمایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره اخر به ویني داګه جزاء به ویني ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هغه شر به ویني فکیف پس زجر تخویب اخروی تخویب اخروی فکیف پس حالت بی اذا پا وقت کی جینا چه اللہ وی منگ راتلو کو من کل امت دار یو امتنا بشهیدن پیو گوا سرا هر نبی په خپل امت گواش اذا جئنا من كل يوم بشهيد بنبي په هر امت باندې دا غي نبی گواشه او بیا په دې ټولو باندې پیغمبر گواشه دا امت گواشه وجئنا من راتلو کو بکا پتا سرا علا هؤلاء په دې خلکو باندې شهیدا گوا یوم اذن په دغه ورځ باندې تخفیف اخروی خیرت نه الله يرول کوي یوم اذن په دغه ورځ باندې یود الذین کفروا خخیبا کسان چې کفر کړي دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د پیغمبرو نو منیر شکر داغه خبره غلطه جی پیغمبر بس کتاب راوړ پیغمبر مثال خو نعوذ بالله من ذلک خط سړی راړي بس د خډاکی د خط سرکار نه پیغمبر اطاعت پکې پیغمبر کتاب هم راوړ داغه خبره معتبر ده الله نبی دی الله چې چا د پیغمبر د خبره اتباع نه کړ چې احادیث دي هغه به د قیامت پرز دا خو چې د ازمکه پیواره شي ډک شي بس دی پاړو ختم شي پیغمبر احادیث مستقل دلایل دي یوم اذن پدا ورځ باندې یود الذین کفروا وخیبا کسان چې کفر کړه دی واس او رسولانا فرمانی کړه د پیغمبر لو تو سوا بهم الارض کاش چې د ککلې شي بدی باندې زمکا برابر کړی شي لو تو سوا کاش چې برابر کړی شي بهم پدی باندې ځکه کدی په خپل پټه کې نو اندامونه به خبرې کوي لاسونه به خبرې کوي یوم تشهد علیهم السنتهم جبه و ایدیهم لاسونه و ارجلهم خپه ا دې بدن مثال د میموري کارت د میموري کارت هغه سی خدن نه ډکی دا بدن دغه سی د خدن نه دی کې دا ګناونه هر څه سٹور کیږي دا بیا خبرې کوي او دې بوته و چې هغه ماته د پر کول نو اندامونه وتی ان تقن الله الذي انطق كل شيء مونږ هغه ذات گویا نه کړو چې هغه هر شی گویا نه کړي هغه د جبل خبر طاقت تر کړو جبه بند کړه مونږ له خبر طاقت راک مونږ د دیو چې گواهی وکړه او پات شو دا چې دی خبره په ټول شي باسي ځکه نو هغه به دې کوشش وکړي چې د خپل شرک پټ کې هوکار بون شي ځکه اندامونه به گواشي ولا یکتمون الله او دې بنشي پټولې الله تعالی نه حدیثه اس یو خبره نو انکار ګاندامونه به گوي څنګه به پټک بس ته دغه ډول نه وایي